چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له اتلسمې نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مجسمې میلیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو. په کندوز کې د عملیاتو په مهال پنځه امریکایي او شپږ کورني عسکر ووژل شول. د هرات ولایت په رباط سنګي کې د دښمن څلور ټانګونه ویجاړ، اوولس عسکر قتل، دیارلس ژوبل شوي. د غزني ولایت په ګیرو کې دوې پوستې ویجاړې اوولس تنه پولیس مړه او ټپیان شول د کابل ولایت په سروبي کې د دښمن په پوسته او کاروان بریدونه وشول د هلمند ولایت په لښکرګاه کې پوسته فتحه د قومندان اسد په شمول اته تنه پولیس قتل شول او د کندهار ښار کې د چاپه وهونکو عسکرو مهم قومندان بسم الله جان ووژل شو. د خبرونو تفصیل په کندوز کې د عملیاتو په مهال پنځه امریکایي او شپږ کورني عسکر ووژل شول. له تیرو دریو ورځو راهیسې ځینې امریکایي او غلام عسکر د عملیاتو په موخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نهر سوپي او ځینو نورو سیمو ته راغلي دي له لومړۍ ورځې راهیسې د مجاهدینو لخوا هم کلک ګزارونه ورکړل شوي چې لا هم جریان لري د عملیاتو په لومړۍ ورځ په یاده سیمه کې ګڼ شمېر داخلي عسکر او شپږ تنه اربکیان ووژل شول چې دښمن یې له ورخطایي سره مخ کړ کله چې داخلي او غلام دښمن تلفات ولیدل نو یې له امریکایي اشغالګرو عسکرو څخه د هوایي ځواکونو ترڅنګ د ځمکنیو عسکرو غوښتنه هم وکړه چې تیره شپه ورته راورسېدل او نن سهار یې بیا عملیات له سره ونیول تېره ورځ تر مازدیګره پورې امریکايي او داخلي عسکر بیا هم د مجاهدینو تر سختو بریدونو لاندې راغلل او د هر ډول پرمختګ مخه یې ډب کړل شوه. په نننۍ جګړه کې پنځه تنه امریکايي او شپږ تنه داخلي کمانډو عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د مړو د انتقال لپاره د امریکايي عسکرو امبولانس هلیکوپټرې څو ځله سیمې ته راغلې او لاړې. په نننۍ جګړه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد او دوه تنه نور ټپیان شول. کابو یوه نیمه میاشت وړاندې هم د چاردرې ولسوالۍ د همدغو سیمو د نیولو په موخه خارجي او داخلي عسکرو عملیات اعلان او پیل کړي وو چې هغه مهال هم بې له دې چې ملکي خلکو ته یې زیان اړولی وي هیڅ پرمختګ ونه کړ او له درنو تلفاتو سره په شا وګرځول شول ورستۍ نښتې په داسې مهال رامنځته کیږي چې وړمه شپه د کندوز ولایت له مرکز سره نږدې د تلوکي سیمه کې مجاهدینو د مزدور عسکرو په یوه مرکز چاپه ووهله او شل غلام عسکر یې ځای پر ځای ووژل. د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند غلام او بدرخان سیمو کې له شریرو اربکیانو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. د معلومات له مخې د نښتو په جریان کې اربکیان د تلفاتو په لیدلو سره په شرمېدلي حالت کې له سیمې وتښتېدل. دغه راز په یاده سیمه کې یو تن اربکی چې احمدالله نومېږي، د اسلامي امارت د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ژوندی ونیول شو. د هرات ولایت په رباطي سنګي کې د دښمن څلور ټنګونه ویجاړ، اوولس تنه عسکر قتل او دیارلس ژوبل شوي. د هرات ولایت په رباطي سنګي ولسوالۍ کې د مزدور دښمن هغه عملیاتي قوه چې نهه ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ اړوند د نهر سیاد او سنګبر سیمو ته د یرغلګرو د الوتکو په ملتیا راوتلې وه، د درنو تلفاتو په لیدلو سره بېګا شپه لس بجې وتښتېده. په دې نهو ورځو کې مزدور دښمن د مجاهدینو تر بریدونو لاندې او د خښ کړای شویو ماینونو په مټ راحصاره وو. په دې نهو ورځو کې مزدور دښمن د مجاهدینو تر بریدونو لاندې او د خښ کړای شویو ماینونو په مټ راحصار وو چې له امله یې د دښمن څلور ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ، اوولس تنه عسکر ځای پر ځای قتل او دیارلس نور ژوبل پاتې یې په تېښته ولاړل. په دې جګړو کې درې تنه مجاهدین زخمیان او یو تن د شهادت لوړ مقام ته ورسید. د یاد ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د خاجرنو په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین یوه بجه د غلچکي برید په ترڅ کې یو تن مزدور اربکی ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د غزني ولایت په ګیرو کې دوی پوستې ویجاړې اوولس تنه پولیس مړه او ټپیان شول د غزني ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د مزدورو پولیسو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل بریدونه تېره ورځ شاوخوا دولس بجې په هغو پوستو ترسره شول چې د یادې ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته څیرمه جوړې شوې وي د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې دواړې پوستې په ټولیزه توګه ویجاړې شوې دغه راز دولس تنه پولیس ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان شول د یاد ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند د خاني کلا سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د دراسکو په مټ برید ترسره کړ. د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول. دغه راز د یادې ولسوالۍ اړوند زاړه ښار سیمه کې یو بل عسکر هم د مجاهدینو له لوري د دراسکو په مټ قتل شو او یو بل ژوبل شو. له دوی څخه یو ماین شنډونکی ماشین هم د مجاهدینو لاسته ورغلی. او یو بل خبر وای چې د یاد ولایت په مرکز کې یو پولیس ژوبل شو په مهترلام کې ټنګ ویجاړ نه تن عسکر مړه او ژوبل شول د رارسېدلو خبرونو په اساس پرون سهار شاوخوا اوه بجې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند بسرام سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه پیل کړل د خبر په حواله نښتو تر ماسپښین شاوخوا دوو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن یو ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شو دغه راز اووه تن عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول د جګړې په جریان کې یو تن مجاهد ژوبل شو خبر زیاتوي چې وروسته وحشي دښمن د خپلو تلفاتو غچ له بې دفاع ملکیانو څخه واخیست او په نږدې کلیو یې وحشانه بمبارۍ ترسره کړې چې له امله یې شپږ کورونه ویجاړ شول او څلور تنه کلیوال ټپیان شول د هلمند ولایت په لښکرګاه کې پوسته فتحه د قومندان اسد په شمول اته تنه پولیس قتل شول. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د خوشګابې په سیمه کې بیګا شپه څلور بجې د مزدورو پولیسو په امنیتي پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتحه او د قومندان اسد په شمول اته تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو تن یې ژوندی ونیول شو. په پوسته کې یو رینجر موټر او یو موټر سایکل سوځول شوي شپږ میله کلاشینکوپونه یو ثقیل او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید د یاد ولایت د شوراب اډې ته څیرمه پرون سهار د مزدور عسکرو په رینجر موټر د خښکلای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه ویجاړ او په کې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول او یو بل خبر وایي چې د یادې اډې پای ته پرون سهار لس بجې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه غبرګې چاودنې ترسره شوې چې له امله یې د دوو پوستو قومندان سردار د دوو عسکرو په شمول ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د یاد ولایت د نادعلي او مرجې ولسوالۍ اړوند د دراهي په سیمه کې بیګا شپه څلور بجې د مزدورو پولیسو په شوبله د خرکلای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه له چاودنې سره سم په دښمن وسلوال برید هم ترسره شو د برید او چاودنې له امله شوبله ویجاړه او مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته د لوګر ولایت په برکي برک کې رینجر ویجاړ پنځه تنه عسکر ووژل شول. د راپورونو له مخې تېره شپه شاوخوا اته بجې د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ اړوند شیروازه سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وکړه. د معلومات له مخې په چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ، پنځه تنه عسکر ووژل شول. د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند پولې قنداري سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن اربکی ووژل شو او یو بل ژوبل دی. خبر زیاتوي چې د وژل شوي اربکي کلاشینکوپ هم د مجاهدینو لاسته ورغلی. د روزګان ولایت په ترینکوټ کې پنځه مزدور عسکر د لیزري بریدونو په ترڅ کې قتل شول. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوې د تلاني کمربند په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې پنځه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د چوري ولسوالۍ اړوند د تورې چینې د کمربند په سیمه کې بیګا شپه د مزدورو پولیسو په امنیتي پوسته وسله وال برید ترسره شو چې په پایله کې یو مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول او یو بل خبر وایي چې په ترینکوټ کې یو مزدور اسکر د دراسکوپ په مټ ووژل شو د کابل ولایت په سروبي کې د دښمن په پوستاو کاروان بریدونه وشول تیر ورځ سهار شاوخوا لس بجې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ ورښمین تنګي اړوند سورۍ تیږه سیمه کې د کابل جلال آباد په لویه لار د مزدور دښمن په پوسته او کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې دښمن ته تلفات واوښتل خو دقیق ارقام تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. د کونړ ولایت په سرکاڼو کې په مزدورو عسکرو برید ترسره شو. پرون ماسپښین شاوخوا درې بجې د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند مڼو کنډو سیمه کې پوستې ته نږدې په پلیو تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو کره شمېر تر دې مهاله نه دی معلوم شوی. له یاد ولایت نه یو بل خبر وایي چې د غازي اباد ولسوالۍ اړوند د رین کلي اوسېدونکی یو تن پولیس میا جان د خان محمد زوی له خپلې دندې لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو. په کندهار ښار کې د چاپه وهونکو عسکرو مهم قومندان بسم الله جان ووژل شو بیګا ماښام اوه بجې د کندهار ولایت مرکز کندهار ښار اړوند د پنځمې حوزې د دوراهي منارې ته څیرمه د پیرو کلاچې پر لاره د مزدور ادارې د سپیشل فورس چاپه وهونکو عسکرو قومندان بسم الله جان د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو له برید وروسته مجاهدین روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل د یادونې وړ ده چې تر یاده پیښه دوه ساعته وړاندې هم په کندهار ښار کې دوه تنه د سپیشل فورس عسکر او یو مزدور پولیس د مجاهدینو د غلچکي بریدونو په ترڅ کې ووژل شو. مجاهدین په کندهار ښار کې هم په ډیر بریالیتوب سره مزدور چارواکي د خپلو ظالمانه کړنو په انجام رسوي د زابل ولایت په دایچوپان کې چاودنې درې مزدور عسکر ووژل د زابل ولایت د دایچوپان ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته څیرمه پرون مازیګر څلور بجې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه د خښ کړای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره کړه. د چاودنې له امله درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د مکرک په سیمه کې پرون سهار اووه بجې د کمین په ترڅ کې په مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول او پاتې یې په تیښته ولاړل. د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د جلدک د بشخیلو د کلي اوسېدونکی یو تن عسکر روح الله د محسن الله زوی چې په معروف ولسوالۍ کې یې دنده ترسره کوله د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د فراه ولایت په بلابلوک کې درې تنه غله ژوندي ونیول شول. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې تېره شپه درې تنه غله ژوندي ونیول شول. خبر زیاتوي نظر محمد ولد حیات خان، جانان ولد عبدالعزیز او ضیاءالدین ولد شیرعلي په داسې مهال چې پنځه پنځوس زره افغانۍ او ګڼ موبایلونه یې غلا کړي وو لاس په لاس د مجاهدینو له لوري ونیول شول نیول شوي توکي خپلو خاوندانو ته وسپارل شول او غله د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شول. د دایکندي ولایت په کجران کې په پوسته برید یو مزدور اربکی قتل او دوه تنه ژوبل شول. د دایکندي ولایت د کجران ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې بیګا شپه یوه نیمه بجه د مزدورو اربکیانو په پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې د شپې تر دوو بجو پورې یې دوام وکړ، په پایله کې یو تن اربکی ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې په دښمن وسلوال بریدونه ترسره شول. د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د قبلاتون په سیمه کې په مزدور دښمن وسلوال بریدونه ترسره شول.